اول کې ترغیب ورکې قران ته حامیم الله په دې د حروف مراد را لګل دې خط د الله طرف نه دي او ضرور دې حکمتونو والا د ضرور ذات خط ته د حکمتونو والا ذات خط ته دې خط تر وګرځا دې تکینا دې لوخ ورکا ته دې صابون حاصل کا اوس دلایل ذکر کې په توحید یقینا په پیدایش د اسمانو زمو کې ا دلایل یې پار د ایمان والوم او په پیدایش تاسو کې او ما بوسو هغه چې خور کړی دي من دا با زنده سر دلایل دې په دې کې د پار دا قوم چې یقین کوي وخت اختلاف الليل په اورې دوه د شپې او د ورځ کې ومان الله اجر لګلې ده الله آیاتون آیاتونه ومان ذللا من السما چر اوره الله د برینه میرسین بارانو تازه کې به سر زمکا په زوچوالینا وتصریف الریا په چلولو د بادونو کې دلایل د پاره د قوم چې پوي دا دې اتونه د الله نو ول موږ تا پتا باندې د پاره د زار د حق نو کوم یو بیان بعد الله پس د الله د کتاب نه او د آیاتون د الله نه ایمان وروړي فبأي حدیث بعد الله حکم یو بیان پس د الله د کتاب او دلیل د الله نه ایمان وروړي پس به ایمان چې قران نه مني په قران نه سميږي بلکم کتاب نه اوري بل ساسه مې دوه لپاره الله کوم کتاب را لګل چې مونږ ته تاغو چې سم شي په چې دا الله په کتاب سم نشوي په کار خدا او چې په دې مان سم شي وي نورایم جهنم په کوم یو کتاب دیو با جوړ شي ویلون علاقت لکل افاق دا زجر ورکی متکبرین مستاذین ہوتا بیعت اللہ علاقت ته د پار داری او پاک دروجان اسیم ګناګار او ری آیاتونه د الله چې رسی په دو ثم یسرو بیا ګرځي مستكبرن وړي دونکو د دې آیاتونه ناراض کوي عمل پې نه کوي قال لم يسمع تبه شنه اوریدلی زیر ور کدل را پازاب دردناک ولهم عذاب عظیم جو در عذاب لوی دی هاذا ترغیب قران ته دا هدایت ته هغه سان چې کوبر کړل پاتون در خپل دیو د پاره عذاب دې مریضین علیم دردناک عذاب نه سخت عذاب ورور کو الله الذي الله غزاد ته کار کې لګول تاسو در دریاب چروان نه کیشته پدې کې حکم د الله او طلب کوئی مهرباني د الله او دې لپاره شکر وکي حلال دنیا دې سهلې مهرباني فضل چې دا طلب کی وسخر لكم بکار کې لګولې تاسو لره پاسمانو زمو کې جميعا منو ټول د الله طرف نه یو سخر لكم ما فی السماوات و ما فی الارض او کار کې لګولې تاسو لره هغه چې بر وخت دي جميعا منو ټول غوند الله طرف نه ټول غوند جميعا من ان فی ذلک یقین بدی کی لایاتن دلیل لپار دا قوم تفکرون سوچ گئی او للذین آمنو مینانو تا یغفرو للذین لا ارجون یام اللہ زہری معنی جوڑی گی او اے مومنانو ته چې بخنه واړي کافر ولره ولی مومن به کافر له بخنه واړي سو نه د غفر معنی سره اړول ثم الى قران ته کې نه ځان نه پیدا وکړه خو د قران نه ځان محروم کو ځان له تاوانو کو تبوس بدن الله کوي بیا به ارمان کې خو پتیری چې من قران اوریدل کاش لو كنا نسمع ناخرو کاش اور ته بیا به ارمان کې نن مقدر راشه کې نه قران ته یو چې له قران لور کا ول اخره پورې واور قران غاړه ودی چود شي قران وای ومن اصحاب علیہ ثم الى ربکم ترجعون ولقد اتینا یقین ورکړو بنی اسرائیل ته کتاب والحکم او دانشمندی او نبوت او پیغمبري خوراک ورکړو لرا د مزدار شذنا او ورکړو ما دیو په خلکو باندې ورکړو ما دیو ته بیناتین خار دلایل دو من من الامر د امر خپلنا خار دلایل اختلاف نو کړی دوی مگر پس داغه نه چې راغلی ته فوا بغیم بینهم دو جزد نه دی منس کې خنس سره به سره کې دی منس کې پورز قیامت هم فیما کان بختلفون پاګې به کې اختلاف کو د اختلافي مسلو منس کې با منګ تاسو له به سره کو منګه به سره وکړو ثم جعلنا کا بیا موږ ګرځول علی شریعتین په شریعت د من الامر دین او کار شریعت د دین من ګرځول په کار شریعت د دین او فتبع روان شپ دی بسی مروانه کا په خواهشات دا کسان لا یعلمون چې نه پویږي دای په خواهشات باندې تل مکو لا يعلمون انهم یقینا دی لیونوان کا چرې نشي بچ کولای تا نه د عذاب د الله زربان یقینا ظالمان بازیون اولیاء او باز دوستان د باز دي الله تعالی ولی المتقین معاون دې فرزګارو ترغیب ورکه قران ته هاذا دا قران بسوائر للناس دا دې عبرت کتاب دې پار د خلکو ہدایت رحمت ته د پاره دا قوم چې یقین کوي دا داسې کتاب دی چې مخلوق ته نه عبرت اخلي نصیحت ته نه لري ام حسب الذين غمان کې هغه سانو اجتر او سیاد چکړي دی بند او بغرزو دیو پشان دا کسانو چې ایمان راوړ دي عمل کړ دي خو سوا محیاهم په دا حال چې برابر دی ژوند دی او مرګ دی ژوند کافرانو او ژوند د مؤمنانو او مرګ د کافرانو مرګ د مؤمنانو دا برابر دی نه د مؤمن ژوند د تکلیفونو دی او مرګ د خوشحالو دی د کافر ژوند د خوشحالو دی او مرګ د تکلیفونو نه دی دا برابر نه دی دا معنا سوا محیاهم دا هم زمیر یا راجی کئ مسلمانانو ته یوازې یا خودوانو تراجې شو برابر دې محیاهم ژوند مومنانو ژوند کافرانو او مرد مومنانو مرد کافرانو نه او دیمو چې برابر دی سو برابر ده جن او مرګ د مسلمانانو جن د مسلمانانو مرګ د مسلمانانو نه یو یو کا مخکې معنی کې دوانه شو اوس یو کا برابر ده جن د مؤمنانو او ما تو مرګ د مؤمنانو نه د مؤمن ژوند د تکلیفونو ده مرګ د خوشحالو ده درې معنی چې دوانه کافر شي سوا ما یا برابر دی ژوند کافرانو مرد کافرانو نه نه ژوند خود خوشاله دی مرګ تکلیفونه دی یا دوانه شو سوا ما یا ماتم چې برابر دی ژوند مینانو ژوند کافرانو مرد مینانو مرد کافرانو نه نه نه برابر یا دوانو کې زمي راځي کې مسلمانانو ته ساما یام چې برابر دی ژوند مومنانو او ماتو مرد مومنانو نه دی برابر دریم چې دوانو کې زمير کافر ترجه کوي ساما یام بدال چې برابر دی ژوند دی او مرد دی مرګ د کافر او ژوند د کافر برابر دی نه ژوند د کافر د خوشاله دی مرګ یې تکلیفونه دی نه دی برابر ساما یکمون بد دې په سر کوي دي خلق الله السماوات پیدا کړی دی الله اسمانونه او زمکه د پار دې زار دا د پاره چې بدلور کې شارینو ستر هغه چې کړی دي په دې وزونه منشي زجر په انکار توحید افرایتا خبر راکا من اتخذ الا اغه سوچ ونسی خپل کارساز خواهش د خپل خواهش نه کارساز جوړ کی او گمراه کړی لره الله سره د علم نه او مور لګولې په ګناه دو په لړ دو ګرځولې بسر باندې پړ دی قران ته نه کینی قران نشورې دی قران تړلې چې کولاواله واذل الله خطا کړل در الله تعالی علی علم پپوا وختم علی سمی او مور لګولې په ګنا دو پړا دو او جعل علی بصری غشاوا د بصر کې پردې ګرځولې نفمن یادی چاہتا سوب کی لار پس د گمراه کول د الله افلا ذکرون پن نالی چې الله گمراه کونو سوق به پلار کی وقالو زیر په انکار دو اخرت وای دیو نه دا ژوند مگر ژوند د دنیا دی مړکی گو بده کی ژوند کی گو بده کی او نه لاکه موږ سره مگر زمانہ زمانہ بنګ باندې مر راولي بیا بای نازم پلاران کچرتا سرشتنی زی زمنگ مشران راو لیکنو قلو اے اللہ یحییکم جندی کی تاسو بیا عمر کی تاسو بیا جمع کی تاسو قیامت کې نششک پائے گی لیکن ډیر دخل کو نفوئی گی چې قیامت روان دی بیا دلیل اخلی او خاص د الله اختیار کې باشي د بر وخت ده پاور چې راوشي قیامت نو په دا ورځ یخسرون واما الذين كفروا اغسان چې کفر کار کوي او ویل شي اے نو زمایاتنا چې رسی شپ تاسو او دې تاسو او تاسو قوم نافرمان نو کلا چې ویل شي یقینا لو زال د رښتیا او قیامت نشه شک پدې کې وی وتا سو ما ندری مسا من ته پته نشته قیامت څه شی دی کله برازي دا څنګه قیامت دی بمستيقنين يقين کون کی وبدالهم او کار وشي او تاسو سيئات ما عملو ساګان داغي عقوبات ما عملو ساګان داغي چامل نه کړی دي وعاقبهم نازل بشي په دې باندې هغه چې په ټوکی کولې نو به لشینن ننساکم پرې خو دې می تاسو لکه پرې خو دې تاسو پیشي د خپل ورځې هاذا چې دادا وما واکم او زه سر دې ور او نو به ساز پریم دادی یا نه به دیونه تر د ملامتیا کیږي ځان ملامت کوي الله ته چوبخي دا وته نه کی ولله الحمد وخاص الله الحمد ندی چې رب د اسمان او زمکو رب العالمین او رب د مخلوقات او له الکبریا او د الله لرا لوی دا برا وختا او الله دې زور حکمتون والا